نووي وقدره، امام نووي د دې خبرې تحسين کړی ده او دې خبرې تقرير يې کړی. بهر حال د دې خبرې حاصله خلاصه دا شوه چې مثال په طور تاته موږ احناف يو حنفي ده نو مقصد دا ده چې ده يو حديث صريح حديث مندۀ کړ او چې هغه د ده امام رائ چې ده مخالف ده او د احنافو مذهب چې کومه فتوا ده د هغه نه چې ده مخالف ده نو اوس پدې رائ شي او مقصد دا ده چې دی حدیث په اول ښه چان بین وکړي ښه تحقیق یې وکه وکه د حدیث منسوخ نه کې مینده نه صحیح حدیث یې مینده که چېرته پکې ضعف چېرته په راویانو کې یا څه چل مل نشته دا ورته وایي دا کیسه نشته نو اوس په داسې چل وکړي چې دی به راشي او د خپل مذهب او غټو غټو خلکو سره به چې کوم لوی د ایغ وخت ګڼل شي هغه سره به ملاو شي چې بیا مونږ مذهب خدا ده دا حدیث خدا ده نو دې پرسه جواب ده هیڅ چا ورله داسې جواب شافی کافی ورنه کړ بیا به اوس وګورې چې په دې حدیث باندې چېرته بل امام مستقل مستقل امام په دې باندې عمل کړی ده که نه نو چې وی کاته چې او په هغه خو امام احمد بن حنبل صاحب مذهب وکنه هغه حدیث یا د امام شافعي صاحب یا د امام مالک صاحب لاړ دي چې په هغې مسلې کې په هغه عمل وکړي او په دغې مسلې کې دا ترک چې د خپل مذهب دی چې کي وکړي تاسو په دې خبرې پوه شو خو ګوره دا هغه چا دپاره چی مقصد دا چی په حدیثو چان بین کی دی دونه درجی ته رسیدلی نن سبا مقصد دا دی چی دغی درجی مقصد مونږ په عالمانو کی دغی درجی نشته دا اوس چی موجوده کوم علماء دی په هغی کی دی درجی نشته چی دی وجی نه دی به وایی چی ما دغی مسئلی کی د خپل مذهب دی وجی نه پریښوده دا اوس نشته اوس دونه دی دی شیونو تحقیقات شوی دی کنه او رسنیو متاخرینو دونه بیا په دی کی تحقیقات کړی چی چرته داسی یو شی په ګوټ کی یا مخفی نه ده پاته سوی چی صاحب مذهب خلقو ته هغه بیا نه یی رسیدلی اصحاب که وری امام صاحب ته پخپله نه یی صاحبینو ته که نه یی مقصد دا ده چی مجتهد فی المذهب خلقو ته که نه یی اصحاب تخریج خلقو ته خامخا چی دی رسیدلی دی بیا هسی تاسو په دی مسئلی پوه شوی چی داسی نه یی چی اوس مو داسی کار کړی یی اوس مو چی داسی کار کړی یی شه جی شه جی ومنها او بل دادا د هغو مسایلو معرکة الآراء مسایلو کې بله دا ده ومنها ان اکثر صور الاختلاف بین الفقهاء شاه صاحب وایي چې د اکثر صور د اختلاف چې دي که نه د اکثر اختلافات چې دي دا اختلافات په استحباب او په غیر استحباب کې دي ډېر کم اختلافات په وجوب او په حرمت کې دي اکثر اختلافات دا په استحباب او په غیر استحباب کې دي نو خیر دا یو عمل دی وکړه که نه بل مذهب باندې وکړه نو دونه پروا شاسې وایي چې نسته لکه وګوره امامانو خپله د خپل مذهب خلاف کله عمل کړی ده مثالونه به درته پیش کړي او لوی لوی مقصد مجتهدین فی المذهب کله د خپل مذهب خلاف چې ده عمل کړی ده مجتهد مطلقانو کله د خپل مذهب خلاف چې ده بل ځای د څه مصلحت د وجې نه عمل چې ده کړی ده ومنها بل د هغه مسایلو مهمونه دا ده هغه معرکة العرا مسائلو نه ان اکثر صور الاختلاف بین الفقهاء چه اکثر صور دی اختلاف په مابین د فقهاوو کې لا سیما فی المسائل خصوصا په دې مسائلو کې التي هغه ظهر فیها اقوال الصحابه من الجانب فی الجانبین خصوصا په هغو مسائلو کې چې اقوال د صحابه کرامو د جانبینو نه موجود وي که تکبیرات تشریک لکه تکبیرات تشریک واخله کله به شروع کوي او په کوم وخت به ختمه او کوم کوم خلق پی وایي یاره په دې کې دونه نزاع نسته پوه په وخت کې اختلاف ته چې له کوم وخت نه شروع کړی تر کوم وخت پورې پوی وایي خپله امام صاحب او د صاحبینو پکې اختلاف ده په چا چا باندې سته په چا نسته په دې کې خپله امام صاحب او د صاحبینو په دغو چې د اختلاف ده نو یاره په دې کې دومره تنګي نسته چې په کوم مذهب دې عمل وکړه چې په کوم مذهب دې عمل وکړه په کوم یو رای باندې دې عمل وکړه نو دې نه به غوبل نه جوړی لکه د مونږ ملایانو له دې نه چې جوړ کړي سم غوبل جوړ کړی لا تکبیرات عیدین واخله څو به وایي شپږ به وایي دولس به وایي څو به وایي نکاح دې محرم واخله چه احرام حالت کې نکاح کیږي کنه هلکه ودې که کېږي حنفي یې ودې که ودې شه دا نه چې کېږي نه خو ښه دا ده چې څوک وایي چې ښه دا ده چې سړی دې نه کوي څوک وایي چې نه کوي کې هېڅ پروا یې نشته دا په ښه والي په نه ښه والي کې دا خبرې دي دارنګې وتشهد ابن عباس و ابن مسعود یاره چې کوم دې وویله ودې شه خو به اختلاف په دې کې ده چې کوم بهتر ده کوم نه ده بهتر والاخفاء بالبسمله و آمین دارنګې اخفاء بالبسمله بسم الله دې سرا وویله جهرا یاره جهرا دې وویله چې لمونځ دې ماتېږي نه نو څه وشو چې ودې ویله و بې آمین دارنګې آمین دې وکړه خوند دې درکړ په پوه شوې هکه منې د آمین دې داسې مزه وکړي چې دا د مذهب خلاف مه نه کوې داسې مزه دې وکړي چې د سم په جمع باندې آمین پسې ووایې که نه نو خوند دې درله درکړ ودې ویله نو څه دې وکړو هلکه په استباب په عدم استباب کې خبره ده نو په دې باندې خلک د مذهب نه وباسه ما چې اوهو پلانی خو اهل حدیث پلانی خو غیر مقلد سو پلانی داسی سو غیر مقلدین به مړه وی او پلانکی هلکه نه څه وشو څه یی وکړه دا دونه خبری نه دی په دی کی به سړی لږ وسعت سره چه کیی سړی کار اخلی دا به بشی په دی کی دونه خبری نه دی شه جی و بی آمین والاشفاء دا ډیر موږ ملایان په دی خبرو کی ډیر زیات تنګ نظری کوي او نه ګوری چه دا می څه وویل کنه شریعت پړو سره می دا څه وویل په دی باندی خیال نه کوي او یو غرب چه کی آ ورکی لحاظو کی چا عادت خرابیږي نو مقصد کنه چې څه ووایه چې هغه عقل ده باره خبرې چا لکه نو څه وشوه داسې خبره خو نه ده بیا د یوه انسان مړول هغه دا ډېرې غټې کیسې دي ښه جي ورپسې شي نو دا ډېرې که نه وایي پنجپیران مړه کو هلته پنجپیرای ته نو اوس ډېر دا مقصد چې مړې که پنجپیرای اوس مړ که مرګ جایز څه یو مسلمان مسلماني نه خو ونه واته هلکه یو مسلمان چې مړی درې وجو نه مړولی شي یا چې مرتد شي یا شادي شده یا زنا وکړي او یا مقصد دا چې قتل وکړي دې وجې نه به یې مړی یا په کفارو صف کې درته ودرېږي دا بیا خپل هغه علماو قیاسونه هغه دي په کفارو صف کې درته ودرېږي یا جنګېږي د سره نو غرب ورنه چکه چکه نو هسې نو پنجپیری شي نو څه وشو یا وهابي شي نو دا خو دې مقصد نه چې دا چکه مړ کا داسې خبره نه ده ګوره شه جي دا تنګ نظري وي او حد درجې تنګ نظري وي شه جي وبآمین والاشفا یا مثال په طور باندې اشفا واخله بلکه د پنجپیران هر چه څه دي کنه ټیک ته ګستاخ دي هر څه دي خو د بدعتیانو نه بیا ښه دي بدعتیان خو نه دي کنه دي خو موحدین دي بدعتیانو نه بیا چه دي ښه دي ما خپل نظریه دا ده که چا ښه لګي که نه لګي پنجپیران له بدعتیانو نه بیا ښه دي مردار دي خو اهون البلیتین به مختار کړی له له بدعتیانو بدعت خو هلکه شرک ته هغه په مت کې ګستاخ قدریه ټول مشرکین دي د بدعتیان ښه جي والاشفاء دارنګه اشفاء واخله والایتار فی الاقامة یاره اشفاء که په شفع شفع که اقامت کې که ایتار فی الاقامة کې کوم دې وکړو خیر د دونه خبره نه سوه ونحو ذلک انما هو فی ترک احد الکلام وکان السلف لا یختلفون فی اصل ګوره سلفو به په اصل مشروعیت کې په دې کې اختلاف نه کاوه وانما کان السلف لا یختلفون فی اصل المشروعیة او دا خو څه کئ مونږ خپل علماء دیوبند دی ای دلته دا نږدې عرسونه کیږی هغه کنه هغه خرافات پکې ویل شی هغه مونږ طالبان هلته دی نعتو کې شرکی کلمات وایی شرکی او مونږ علماء دیوبند دی او په سټیجو سره ناست یو هلکه ته په سټیجو سره ناست دی خدای بنده تا مخکې شرکی الفاظ ویل شی او خدای درله وس درکړی دی څنګه نه ورته وایی چی ولی دا څه کئ او خلک ورنه چاپیره کیږی طوافونه کو کنی که زه دروغ وایم خو تاسو یې ولاړ شو حالاتو پته واخلو قسم ده چې ورګډ شې په زړه باندې به د بدعاتو تورې تیارې راشي داسې به د بدعاتو تورې تیارې پرې شي سم سم ملیان دي ښه مشهوره مشهوره ملیانې او خپل به پکې ناست وي او مقصد دا دی چې یو بېځایه بېځایه صفتونه کوه سم یو سړي نه پیغمبر درجه چې که جوړه کړه داسې صفتونه چېرته نه دي راغلي په شریعت کې بس سړي به دونه کای چې څونه حق وي پکې ته پیغمبر به نه ورنه جوړوي ښه جي ورپسې شه دغسې خبره ده چې کومه ده او دا اسلاف چې کوم دي وکان السلف لا يختلفون في اصل المشروعيه وانما كان السلف لا يختلفون في اصل المشروعيه بل كان خلافهم في اولى الامر ای په اولا کې اختلاف کړی ده ونظیره اختلاف القراء فی وجوه حد دې نظیر اختلاف د قراء د په وجوه د قرات کې یاره څنګه قرات وک بل قرات پکې وک ولې مونږ دې نه پشي خو به شو ولې دې نه شي بل قرات وک بل قرات وک نو څه دې کې خدانه خبره ګوره چی بیان صحابه مختلفون یاره دی طرف ته که ما ته که ای څه ځناور یی وقد عللو کثیرا من هذا الباب بان الصحابه مختلفون تعلیل کړی ده ډیرو خلکو په دې باب کې په دې خبرې کې چې ګوره صحابه کرامو په دې کې اختلاف کړی ده نو ځنې صحابه کرامو رفع د یدینو کړې ده ځنو نه ده ځنو آمین بالجهر ویلی ده ځنو نه ده نو که ودې ویله نو کوم داسې په ګنهګار شوي وانهم جمیعا علی الهدی او ټول په هدایت باندې دي ولذلک لم یزل العلماء یجوزون او دی وجنه به علماو همیشه دی پاره یجوزون فتاوی المفتین فی المسائل الاجتهادیه چې دو به جایز ګڼله فتاوا دی مفتیانو په مسائلو اجتهادیو کې ویسلمون قضاء القضات او دو به تسلیم کوله قضا دی قضاتو ویعملون فی بعض الاحیان بخلاف مذهبهم او ډیر کله ته دو په خلاف دی خپل مذهب باندې چې کوي عمل کوي او یو مسله نه دوانه مونږ احناف ډیرو مسلو کې د خپل مذهب خلاف باندې عمل کو او اوس مو عمل په هغه خپل مذهب خلاف باندې ده او شوافی ډیرو مسلو کې په خپل مذهب خلاف باندې چه کوي عمل کوي د حالاتو دی وجه نه ولذا ترا او دی وجه نه ته وینې ائمه د مذاهب فی هذه فی هذه المواضع په دې ځایونو کې ورته وګوره په ډیرو ځایونو کې وګوري وهم یصححون دا غلط ده الا وهم یصححون القول ويثبتون الخلافه او دو مقصد دا چې تصحیح دی قول کوي ويثبتون الخلافه و یقول احدهم داسې وایي هذا احوط ګوره دو کله داسې وایي دا یوه مسله بیان کړي نو دو وایي دا احوط ته یعنی احتیاط په دې کې دی چې په دې عمل وسي دا نه چې په دې ضروري ده وهذا هو المختار وهذا احب الینا دغسې ټکي وایي ویقول ما بلغنا الا ذلک او داسې وایي ما ته نه ده رسېدلې مګر دا خبره رسېدلې وهذا کثیر فی المبسوط دغسې خبرې به دغسې قولونه به ته ډېر په مبسوط کې مینده کې او په اثارو د امام احمد صاحب کې به یې مینده کې او په کلام د امام شافعی صاحب کی به مینځ کښی نو دا ټول الفاظ په چیز دلالت کښی په چی دا خبره استحبابی ده احوط دا ده یعنی که په بل جانب دی عمل وکړو څه خبره پروا یی نشته بل خوا ته مختار دا ده که په بل دی وکړو څه پروا یی نشته احب دا ده شه جی من بعدهم قوم اختصروا کلام القوم بیا دینه بعد داسې خلق راغله اختصروا کلام القوم چې هغو کلام د قوم کې اختصار وکړ باندې چې وکړي یعنې هغه مسلک نه دې وځي نه په هغه باندې څه کوي اخذ کوي وان لا یخرج منها بحال سلفو نه دا خبره راغلې ده چې هغه نه دې سړی بحالین وځي نه ځکه فان ذلک اما لامر جبلي دا یا له وجې د امر خلقي د وجې نه چې دا په انسان کې خلقتن دا خبره پرته ده چې د انسان چې کوم ذهن کې ده مشر ګڼلی وي نو انسان ته د خپل مشرانو هغه خبرې د خپل مشرانو کارونه دا د پاته شوي پسندي دی حتی چې خلک په لباس کې هم په مطاعمو کې هم په دې کې هم د خپلو مشرانو چې يو وس رسي نو هر سړی د خپلو مشرانو څه کوي اتباع کوي او تقليد کوي او بيا چې خبره يې کړي نو ګوره هسې يو غلطه يي تاسو مونږ چې يو قومي مشر يو خبره کړې وي ټوله توجيهات وکړه خو غلطې خبرې ته څونه نو دا د انسان په فطرت کې دا خبره چې ده پرته ده فإن ذلک اما لأمر جبلي فإن كل انسان يحب ما هو مختار اصحابه وقومه هر انسان آفقوي هغه شی چې کوم مختار د اصحابو دې دوي او قوم دې دوي حتی فی الزی والمطاعم تر دې چې په لباس کې هم او په مطاعمو کې هم آ د هغه دبدبې د وجې نه چې کومه ناشی من الدلیل وي د هغه وجې نه د سړي یو سړي اهمیت د سړي په ذهن کې څه سي آ کیني بیا به د هغه خبره تا ته مزه درکوي د هغه خبره به چټه منې او لنحو ذلک من الاسباب یا د نور څه دینی ده شاه صاحب وایی چه حاشاهم ذالک نه نه داسی خبره نده دا اصل کی تعصب دینی نده دا یو امر فطری ده چه هر سړی دی هغه خپل مشرانو خبری چه کئی مزه ورکئی فطرتا او دی یو مشر حیثیت دی ده په زړه کی کینی بیا په هری خبری کی مقصد دا دی چه دی هغ مشر خبره چه کئی منی دا چه نو دا چه مونږ امام شافعی صاحب سره تعصب نده چه مونږ امام صاحب مذهب والیو یا یو شافعی المسلک چه په هغی معاشری کی ستر شوی پیدا شوی یا به یې مقصد مست نساء وکړه نو دې نه به یې بشهوتین نو دې نه به یې څه ویله چې اودس شته ومنهم من لا یتوضا من ذلک او ځینو به ویله چې نه دغو شیانو ته ګوتې ورې نو په دې سره اودس نشته ومنهم من یتوضا مما مسته النار ځینې صحابه کرام داسې و رضوان الله تعالی علیهم اجمعین چې اور خوړلی شی به یې وخوړه نو ویله به چې اوس په اودس ونه کوي به به اودس ونه کوه ومنهم من لا یتوضا من ذلک چا به دې باندې اودس ضروري نه ګاڼه ومنهم من يتوضا من اکل لحم الابل چا به ویل چې اوښ غوښه وخورې بیا به اودس کوې چا به ویل چې نه نه د ضروري ومنهم من لا يتوضا من ذلك دارنګې راځه ومع هذا او دې باوجود فکان بعضهم يصلي خلف بعض نو ګوره چوره اختلاف د امامانو منځ کې خو دې باوجود بعضې به بعضو خلاف نه وروستو چې کاو موس کاو هر یوه بل پسې به چې لمونځ کې ایثار شه نو لمونځ به یې پسې کاوه ومع هذا فکان بعضهم یصلي خلف بعض لکه مثال وګوره مثل ما کان ابو حنیفه او اصحابه لکه وګوره امام ابو حنیفه صاحب وګوره د ده ملګري وګوره امام شافعي صاحب وګوره وغیرهم رضی الله عنهم یصلون خلف ائمة المدینه دو ټولو به د مدینې امامانو پسې لمونځ کاوه که نه کاوه به یې باوجود د دې من المالکیه چې مدینې امامان په هغ دور کې ټول چه مالکي مذهب او دوی به پسې لمونځ کاوه امام بني پسې خپله به کال ته لاړ که مقصد د ده ملګري به و که امام شافعي صاحب خپله که د ده ملګري ټولو به لمونځ پسې کاوه باوجود د دې چې څونه مسئلې ده چې چا به په وینه اودس مات ویله چا به نه ویله او بیا به یې بل پسې څه کاوه لمونځ کاوه خلف ائمة المدینه من المالکی من المالکیه وغیرهم وان كانوا لا يقرؤون البسمله لا سرا ولا جارا حالانکه هغه به بسم الله نه ویله نه سرا او نه جارا هغه نورو به چا په سیر کول کاوه چا په جهر خو بیا به یو بل په سیر مونج کاوه دارنګې رایسه وصل الرشید اماما وقد احتجم فصل الامام ابو یوسف خلفه ولم یعید نو هارون رشید بادشاہ یو ورځ مونځ ورکاوه امام و اخکار یې لګولی او داسې نه ونه وکړه امامت یې ورکاوه او امام ابو یوسف صاحب ورپسې لمونځ کاوه حالانکه مونږ مذهب دا دی چې په وینې سره اودس څه کېږي په ښکر سره ماتېږي ولم یعید اعاده یې هم نه وکړه وکان افتاه الامام مالک بانه لا وضوء علیه او امام مالک صاحب فتوا په دې ورکړې وه چې په دې باندې اودس نشته ده لا وضوء علیه چې په ده باندې اودس نشته چې ښکر یې ولګاوه دارنګې وکان الامام احمد بن حنبل یری الوضوء من الرعاف والحجامه دارنګې امام احمد بن حنبل صاحب به اودس د رعاف نه ګاڼه چا پوزونه وینې مثال لاړې شي اودس پکوي حجامت یعنی ښکر ولګوي اودس به کوي فقیل له بیا چا ورته وویله فان کان الامام قد خرج منه الدم ولم یتوضا اوس که یو امام نه وینې ووتلې او ده اودس نه وکړه هل تصلي خلفه بیا ته دنه بعد ده پسې لمونځ کوې که نه کوې نو بیا دی اوس په حالانکه ده مذهب دا و چې دا ټیک نه دي وینې چې ونه وځي اودس به کوي سړی رعاف حجامت ښکر چې ولګوي اودس په کوي خو بیا چا ونه تپوس وکړ چې که بیا یو داسې امام و چې وینې ونه ووتلې اودس یې نه و که او لمونځ یې درکاوه ته به امامت پسې کوې ته به اقتدا پسې کوې که نه ته به یې مقتدي جوړ شې که نه نو دوی کیف لا اصلي خلف الامام مالک و سعید ابن المسیب زه به څنګه د امام مالک صاحب سعید ابن مسیب پسې لمونځ نه کوم یعنې دا خو د هغو مذهب ده نو څونه لوی مشران دي زه څنګه مونځ نه پسې کوم سر مو په دې خبرې خلاص شه څونه لوی وسعت ته وګوره وروي ان ابا یوسف محمدا او دا روایت راغلی ده چې امام ابو یوسف صاحب امام احمد صاحب دواړه کانا یکبرانې دواړو به تکبیر کاو په عیدینو کې تکبیر ابن عباس تکبیر د ابن عباس صاحب هغه تکبیر به کاو خپل شپږ تکبیر به نه کاو لأن هارون الرشید کان یحب تکبیر جدی ځکه چې دوی د هارون رشید بادشاه په وخت او د غټ غټ قاضیان هغه نو ایغ به مقصد د خپل نیکه حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی تکبیرات خوښول نو دو هغه ورته کول چې ټیک ته بس نو په دې کې لکه مقصد دا نه چې دو اوس چې داسې بادشاه مزاج خلک وو نه چې کومه به داسې مسله وه نو هغه کې به یې داسې ورته کلکه خبره کوله چې څه ووایه خو په دې کې وسعت دیني و نورو مشرانو داسی کړی په دی کی اوساتی دینی اونو هسی خامخا ولی جنګ جګړی سړی چه کی جوړی کی په معمولی معمولی کیسی باندی یو غوبل دی جوړ کړی په لوډ سپیکر کی یو پسی کنځلی کوه بل پسی کنځلی کوه سمه تماشه یی مړی هر وی کنه هر وی هلکه هر وی کنه هر وی نو ته څه پکی وره دی صحابه کرامو دور راسی اختلافی مسله ده صحابه کرامو پکی اختلاف څوک وایي اوري څوک وایي نو ته څنګه که ته وایې چې خامخا اوري چې د کوم نه نه اوري په دغو پسې لګیا یې خو صحابه کرامو پسې دې بد وویل یاره باید تحقیق وکړه چې ما تحقیق په دې کې دا ده او بل تحقیق نو په دې کې دا کو بکو ته کوم ضرورت ده د ګډو وډو ویلو ته کوم ضرورت ده او په دې کې مناظرې او یو بل ته بیا غلط نسبتونه خامخا په مناظرو کې په مباحثو کې بیا غلط نسبتونه نه راځمي نو دا په حقیقت کې تا یې غوته نه وکړ نو دې شیونو کې مناظرو او مباحثو ته ضرورت نسته قرات خلف الامام باندې مناظرې کول هلکه مقصد دا دی چی مونږ یی بولو احناف څوک یی نه بولی خو هغه دی نه بولی بی تا خپل مذهب مبارک مونږ خپل مذهب مبارک که ته ګډی وډی ورپسی وایی هو مقصد دا دی چی لوی لوی امامان قرات خلف الامام قایل دی نو هغه پسی دی ټولو پسی ویله هغه صحابه کرامو کړی دی نو خو په هغو پسی دی ویله نه نه په دی مسایلو کی دا نه هغه خبری کول پکار ندی بس خو مذهب دا زموږ کلی دی بی ما امام دا مذهب ده تا ته ما سره مه چیړه زه تا سره مه چیړه زه خپل کار کوم شاه جی دارنګه رئیسه وصلی الشافعی رحمه الله الصبح قریبا من مقبرة ابی حنیفه رحمه الله یو ورځ امام شافعی صاحب د سحر لمونځ کاوه قریب د مقبرې د امام ابو حنیفه صاحب خواته مخامخ جومات و هغې کښې لمونځ کاوه فلم یقنت نو ده دعای قنوت نه پکې وویله حالانکه ده خو به سحر لمانځه کښې دعای قنوت وایي شوافعی تأدبا معه د ادب د وجې نه چا ورنه تپوس وکړ صفا چې ولې ورته ویل چې دا صاحب قبر ادب د وجې نه چې ده مذهب دا ده چې چونکه دا نسته او دا دخوا ته قریب ځای کو نو د ادب د وجې نه زه نه پکې نو استاذ هسې اندازه لګوه وقال ایضا او دارنګ بیا دا ویله ربما انحدرنا الى مذهب اهل العراق ډېر کله ته په دې یوې نیمې مسئلې کې مونږ رکوز شو مذهب د اهل عراق ته عراقیانو مذهب ته رکوز شو یعنې احنافو مذهب ته وقال مالک رحمه الله او دارنګ امام مالک صاحب رحمت الله علیه ویلی وو للمنصور و هارون رشید ما ذکرنا عنه سابقا چا کوم مخکی اوس ذکر کړ وفي البزازیه په بزازیه کی دی دا دی مونږ احنافو کتاب دا عن الامام الثاني وهو ابو يوسف رحمه الله هغه لیکلی هغه نه دا خبر روایت شوی انه صلی یوم الجمعه چې دوی ور د جمعې لمونځ وکړ مغتسلا من الحمام حمام کې هغه چې کوم کوی و کنه هغه نه غسل کړي و وصلی بالناس خلکو ته مونځ ورکړ ښه خطبې ویل وتفرقو خلک سره لاړل ثم اخبر ب ثم اخبر بوجود فارة الميتة بیا ده ته خبر ورکړل سو په وجود د فارې میتې په بی د حمام کښې چې په هغې کښې خو هغه مړه شوې وه دغه منګک پکې مړ شوی و جی نو حالانکه اوس موږ مذهب مطابق دا خو مقصد دا دی چې پا ناپاکې شوې خو امام شافعي صاحب مذهب مطابق دا خو تقریبا قلتین خامخا یي نو دی وایي فقال ده ورته ویله انا اذا ناخذ بقول اخواننا من اهل المدینه بس بس ای دی اوس موږ د خپلو وروڼو اهل مدینې په قول باندې چې کوو اخذ کوو اذا بلغ الماء قلتین لم یحمل خبث ځکه چې حرج و پکې چې دا ټول خلک ورسره الخبرای هغه نو په هغه باندې عمل وکړي دارنګې وسئل الامام الخجندي رحمه الله عن رجل شافعي المذهب تپوس وکړی سو د امام خجندي رحمه الله نه د یو سړي په بابت کې چې یو سړی د شافعي المسلک ته ترک صلاة سنتین او سنتین یو کال یا دوه کاله مونځ پرېښی ده ثم انتقل الی مذهب ابی حنیفه بیا دی مذهب د امام ابو حنیفه صاحب ته رواړېده کیف یجب علیه القضاء اوس په دی قضا څنګه کوي امام شافعي صاحب مذهب مطابق به قضا کوي که د امام صاحب مذهب مطابق ایقضیها علی مذهب الشافعي او علی مذهب ابی حنیفه فقال علی ای المذهبین قضا چې کومو مذهبینو باندې قضا وکړي بعد ان یعتقد جوازها وروسته د دې نه چې دواړو جواز ځای اعتقاد لري جاز صحیح ده دارنګ یو فی جامع الفتاوا کې لیکلي دي انه ان قال حنفی که یو حنفي سړی دی ویله ان تزوجت فلانه چې که ما فلانۍ شاینۍ سره نکاح وکړ غوسه ورغلې ده دی ورنه غواړي هغه شاینۍ وایي پلار یې نه ورکوي مثال نو غوسه اخر ورغله چې ما که نکاح ورسره وکړه فهیه طالق ثلاثا درې طلاق باندې شي طلاق ویل حالانکه دغسې ځای چېرته غوسې ونه کړو ګوره بیا به پښېمان کله بیا حالات خدای پاک شکي ټیک کړي ثم استفتي شافعيا بیا یو شافعي سړي نه د استفتاء وکړه فاجاب انها لا تطلق نو یې جواب ورکړ چې دا نه طلاقېږي موږ خو دا طلاق کې معلق بولو که نه دوی وایي چې دا خو لا محل ده نو طلاق نه شو واقع ويمينه باطل ادا قسم هسې باطل ده فلا باس باقتداء بشافعي في هذه المسأله نو که دی هغه به یي شاه ولي الله صاحب وایي چې که دی اوس دلته د امام شافعي صاحب پسې اقتدا وکړي که نه په دې مسئلې کې نو څه پروا یې نشته غرب دې ورکړي دا شاعري دې وکړي لان کثیرا من الصحابه فی ځکه چې ولې په دې کې ډېر صحابه کرامو رایه ده که نه دغه داسې خو نه ده چې دا بلکل بې بنیاده خبره ده خو اوس په دې کې بیا مونږ علما لیکي تفصیل کوي چې دا تقلید چې جو ور واجب څه که نه تقلید شخصي نو هغې فایده بیا دا وکړه چې دغسې به خلک خواهشاتو نه بیا چې سي خارج شي او که دغسې بیا اجازتونه ورکړي بیا به خلک د خپلو خواهشاتو چې کوي اتباع کوي هرې مسئلې کې به ځان دپاره سهولت خبره چې کوي ګوري ها البته که اول نه ده دغه رایه وه نو بیا ټیک ده په پوه شوې او که اول نه دی حنفي و او دې دې پاره اوس دی څه کېدلای شافي کېدلای که نه په پوه شوې نو بیا دا خبره ټیک نه ده ټیک نه ده ټیک ته واړېده مذهب ته نو صحیح شوه مذهب ته واړېده نو واړېده په پوه شوې نو ده وویل چې بس ما احنافو مذهب پرېښود زه څه شوه شافعي المسلک شوم خو مقصد دا چې ښه خبره نه ده دا ناروا ده دا ټیک خبره نه ده ځکه چې دا خواهش دې وجه نه یو هغه چې دي بدلول دي تاسو په دې خبرې پوه شوئ ثم قضا علیه قاض بان بیا قاضی فیصله ورکړه چې نه نه بای دا رجعی ده چلو وسعه المقام معها ټیک دا د شل واری په خپل فقی د دا خیالی قاضی فیصله ورکړه بس وشو دیو جنا تا یو شنه ته باندې هغه وکړه کنه اسرائیل ده نو شاینه و تراله د جمعه تی نیولا د مولا ده چې مولوی صاحب دم برته کای نو دغه خوښ وای غ سره وی کتلا خو دی خو نو ورته ویې ویل چې تا واده شته؟ ما ویل چې له تېر چا نه؟ ورته ویل چې خو زه نه یم واده ځه تر تا په مخه کړه غرمه ده چې مقتدیان یې ګوري ماسپښین لمانځه ته لټوي یار یې درته بوتلی دی په بچ اسلامي حکومت قاضي ته پېښ شو قاضي ته ورته چې دا نو څه او ته چې جي دا ما خپله ښځه ده په پوه شوه نو قاضي فیصله وروکړه چې او دا یې د ښځه ده بس دا په حکم د نکاح کې څه بس دا ده وشو دونه طاقت ورکړی دا شریعت قاضي فیصله ته بس دا چې وشو اسرائیل مبارک شاجي ورپسې شاجي ثم قضى عليه قاض بأن رجيا وسع المقام معها وكذا كل فصل مما يختلف فيه الفقهاء من تحريم أو تحليل أو إطلاق أو احتمال أو غيره دارنګ په ټولو کې دا مسله دغه قیاس کا ينبغي للفقيه المقضي عليه الاخذ بقضاء القاضي ويدع رايه خپل رائے به پریدي او قضا د قاضي باندې به چکه عمل کوي فقيه پاردا مناسب دي چې هغه خپل رائے پریدي قضا د قاضي باندې و یلزم نفسه ما الزم القاضی او بس دی به په خپل نفس هغه الزام کوي چې کوم قاضي په ده وکړي و یاخذ ما آتاه چې کوم یې ورکړي هغه قال محمد رحمه الله وکذلک رجل لا علم له یو سړی دی هېڅ علم نه شته ابتلی ببلیة په یو مصیبت کې درته ګرفتار شو فسأل عنها الفقهاء نو فقهاو نه یې تپوس وکړ فافتوه فیها بحلال او بحرام نو هغو ورته فتوا ورکړه چې اولا دا شی حلال دی یا حرام دی وقضا علیه القا وقضا علیه قاضی المسلمین بخلافه خو قاضی د مسلمانانو د هغه خلاف باندې ورته چه وکړ حکم وکړ وهي مما يختلف فيه الفقهاء خو د قاضي د خبره داسې وه چې په دې کې فقهاوو اختلاف و، ځنې دا شی حلال ګاڼه ځنې حرام ګاڼه، مثال يو سړی ده په يوه مصيبت کې ګرفتار شو خو اوس فقهاوو په هغې کې اختلاف ته چې دا شی ده پر حلال ده که دا شی حرام ده نو دی ورغی هغو خلکو نه يې تپوس وکړ چې هغو ورته وويل چې بس دا هغه دا رايه وه چې دا پر حلال ده پېغور تېره چې ورجه کوی قاضی صاحب خواته ورغله نو دا قول خو زو دا مسله خو زوکولین ده قاضی صاحب سبا فتوا په چا ورکړه په حرمت قاضی والا حکم به منلای شي وهي مما يختلف فيه الفقهاء فينبغي له ان ياخذ بقضاء القاضي ويدع ما افتاه الفقهاء قاضي قوت فیصلې ته ډېر څه ده شریعت کې لوی قوت ده خو دا پته چې دا فیصله ذو قولین وي داسې نه چې په هغې کې متفق حلت وي او قاضي ورته وایي چې حرام ده نو نه داسې نه قاضي یو مخې حرام نشي حلالولی حلال نشي حرامولی ښه جي داسې خبره ده چې کومه ده ومنها بل دی اغو اصولنا دادا انی وجدت بعضهم يزعم ان جميع ما يوجد في هذه الشروح الطويلة و کتب الفتاوی الضخمه وهو قول ابی حنیفه و صاحبیه الی اخره دا به چلو آینده فرصت کی بیا درته وم دا هغه